پتورش پو د جنگلم بار خو بسنګ راشي ساندز ګیروي وی تر سحار خو بسنګ راشي پتورش پو د جنگلم بار خو بسنګ راشي ساندز ګیروي وی تر سحار خو بسنګ راشي زما وطن زد مصیبت وزغمم د دومره ډیر دښمنانو ستا دردونه دی بشمار خوب څنګه راشي ساندیز گیروی وی تر سهار خوب څنګه راشي په تور شپو د جنگلم بار خوب څنګه راشي ساندیز گیروی وی تر سهار خوب څنګه راشي خدای توبه مستا په در کې ولې نه قبليږي روان څنګه سفر کې لار نه لنډيږي زمن قسمتا گناگار خوب څنګه راشي ساندیز گیر بیوی تر سهار خوب څنګه راشي په تور شپو د جنگلم بار خوب څنګه راشي ساندیز گیر بیوی تر سهار خوب څنګه راشي چال نظر کړي او چا پور کې وسوځلي خپل پردو باندې خیمننډي ووالي وین دي چاسي لپاره هار خو بسنګ راشي ساندز ګیروي وی تر سهار خو بسنګ راشي پتور شپو د جنگلم بار خو بسنګ راشي ساندز ګیروي وی تر سهار خو بسنګ راشي مولا سره اخته شو امیا نه پویګو څوک ملامت کړو په خوا کې ودرېګو نشو مونږ د نجات لار خو بسنګ راشي ساندګیر وی وی تر سحار خو بسنګ راشي په تور شپو د جنگلم بار خو بسنګ راشي ساندګیر وی وی تر سحار خو بسنګ راشي ما جنازې کړې دي وایا څو مزي کړی دی سودا خپل شهیدان شمار خو بسنګ راشي ساندزګیر وی وی تر سهار خو بسنګ راشي پتور شپو د جنگلم بار خو بسنګ راشي ساندزګیر وی وی تر سهار خو بسنګ راشي ساندزګیر وی وی تر سهار خو بسنګ راشي راشي سانزیز گیروی تر سهار خوب څنګه راشي